الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم که وو بی سنه گا پریشان هونګه درود شریف وای صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران مانا مخ کې تاسو زمون د دوو معززو ملمنو او قابل قدر علماو د وخت د تقاضا مناسب په تفصیل سره بیانونه واورید دا نوجوان طبقه دا زلمی زکلال تزه کې ناستم نو دالکان تیریږي یو بل ته ما خی چې دا ده دا ده دا ده دا ده ټول ورځ دا جنجال لګېدلی زړه کې خیال کوم چې دا هلکان څه چل کوي خو بیا اړه لا په دې تسلی ورکم چې زه نه د صدر روډ جنه یم نه مې په زاړه ځان په ډېر سو روپۍ سر جوړ کړی دی نمی ایرانه چادری په سر ده او بیا د بی د مافی او بیا د مافی نه به دربړ کوناټی لګولې دي نو بیا دا لکان ولی ما ته ګوري او خلق ته ما خی چې دا دی صرف وجه دا ده چې دا مولا دی د قران ویلې دی په دې کوڅو کې ګرځي چمټه ورسره یې د اوسپنې د پلاني بابا قلندر راغلی دی ښځې چې ورته داسې وګوري د دروازې په سوري کې سترګې سري لال قلندر درنه بینوا دې کور ته دې خدای خیر کی قلندر درنه مزه مزه بابا الا مزه قلندر بینوا خدای ته وګوره غاټ سنډا بې ذاتی عمر غټ بې چمټه به ور سره صاحبہ خدای ته وګورئ اے بدبخت قوم اے بدبخت قوم داسې خلکو له خیرات ورکول هم ناروا دي، ته یې دې ته اماده کړه چې په تیاره درته ملاوېږي، مزدوري مه کوه، کار مه کوه. ای بدبخت! تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچوي که دې خیال کړي اچوي د پښتنو کې ټول وایي که نه پالونه اچوي تم چې ورشه پتی خان پلاره ستا پالم راووته ته ورته ښا څه پکې راووته ای ګیره به دې نوره لږه اوږده شي هلته به یې سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دی خو وګورئ تاسو کې دسیم دي هه محرم میاشت وه پکارو چې شهادت څه خبرې کړې وې دا د څه ووي ما دغه ووي راغلی وې تبي نیولی وې د کونې نستم مې درته په دا سمبای کې وواله دې دې نه دې تبه وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو مولا دی یو سړی ولا راغی وی جی خزه مې پدرې کانی طلاق کړی ده څنګه چالو مال راغی مال په درې ویلی و ما یو دوه درې دی ویلی دی ویلی و ما دا خو طلاق غلیظه دی او حتی تن کې حزوجن غیرانه بغیر به کار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چې هر څنګه زه څو وی څه گنجائش به ونشي مال بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې یو ګډ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبہ لوی سړی ته ورغی او چتلو نو دا په خبر کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې غړي په ومګیو داسې هغه او پکې لګ الوام کې خوجی دا مې وروړي دي ها ها ډېر ښه چای اوس سبا بیا په درې مورس چې ورغه ویډیو مسله ته خلا وې څه وې داسې خزه ته مې په غوسه کې وویل چې یو دوا درې دا ټکه یاد لرئ بعضی سړی راشی چی مولانا صیب په غصه کی می ووی چی یو دوه دری نو په ایمان یی وایی چی په رضا هم څوک ښځه پریدی چی په غصه کی نه یی یعنی په خوشحالی څوک ښځه پریدی چی په غصه کی نه یی خو غصه یی نو پریدی کنه په غصه کی وی جی داسی دیو دوه دری می وو پوی نوم او بالکل غصه کی او مزغوم امکار نکول نو ورته وی د ښار خلک یې ملواڼې ګڼې نه لوا خورن لاوري دی الوای کی نه مکا چوری ایک مولا ته تو دس کې لاوري دی دکان ته سویلې کلوتا وې ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدنامي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او قتلمه ته خوره او کزیر ما خو کپ دې پنځه کاله کې خورلی زهر به می خورل ورته وې چې بجلی ګر ملا نو چھوڑ او بلا ظالم آدمی هې اتھې کدی کدی آیا تر کې ګل نو ګول مګول رک کې ما ته وګورئ چا چې ملک وخوړو خدای دې وکړي چې وانه مغي وخوري ملک تا ما وخوړو زما اوستا خو ډېره تبا شو ګټو یو دی امبر سرو می خلای اچو دا ونډه او مال جوبنه د پاکستان څوک خوري کله د تنګو پنسو فیشنی کله د ارتو پنسو فیشنی میاش کې ولا لس جوړه بدلاوا او را بدلاوا او دا دون دونای بړین به اړین به اوس وګورئ د تنګو پنسو فیشن شو نوګت کمیس په ولا کې او تنګي پنسي به او د دې چادر یو ګور دا چې په لار رواني دا دا ګوتې هم داسې نیولې داسې به درته وګوري په دې الیکشن کې یوه داسې وه زما ډرایورو ما سره نو ما ته وی چې مولانا زب ته دغه خو ما ته ویم او کته خدای راستی کزم تعالی ووټ درک ته دې سترګو ته خو وی وګور هی شرمې دل یا قوم شرمې دل شرمې دل په دغه کوچی بازار کې د چا خزو د بډو نه تانونه راو باسي اے شرمې دلو دې دې کې د چا خزو په بډو باندې تانونه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي هی شرمیدلو ستاسو د واده په کارډ د هلک او د جینۍ د لاس تصویر وي وي د جینۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلی ناخن پالش چې کوم خزو په نکونو لګېدلی وي نه او دس کېږي او نه غسل وزي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او دس کې چې نوک اوچ پاتې شي او دس نه کیږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نوزي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټوله خزې په بیا غسل کې ګرځي الکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنی زه شیشه کایم د خلکو نکونه دومره دومره اوږد کړي دمره دمره اوږد نکونه د خزو سړی توب زده کوي مړی ممتبا ژوندۍ ممتبا ودونه ممتبا مړی ممتبا زندگی مټوله تبا ودونو له خلک راوغړی کاډونه دی سبا هو بل ډونګي دی او کړنګ کړنګ دی چې وې خوري الکه ولې خدای دې کور روان کې پلاني واده لتلی چې سبا لای پکې چولې و چې الله زرا خلق راغلي الله زرا خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې زده چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سره چا خوار غریب له ور واده ده خیرات ته غریب راغی جی وګیم ځا ځا نو دا سیملا کیونی سن منډه منډه منډه منډه منډه تاسو بار د دروازې نه دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء نه اولیاء منام په اولیاو کې چرسخانې نه منم اولیا منم اولیاو کې بنګخانې نه منم اولیا منم په اولیاو دوپړای او باجې نه منم که په دوپړو په باجو مړی بخلې کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړای او باجې بوزي ورته غږوي کړي دی خوا وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قرآن ورته ویم او تا دوپړی او باجې او ډالۍ اغستی او جنډې دې اغستی او غړج جی بنګ غړج جی بنګ او پکې ګلونه ورچولی او سنیاسی پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډالۍ روانه ده او شرمې دل اوس زمونږ پتا په دې ډول ده په دې ډول ده نو یو سړی خپه نه شي خپه نه شي یو سړی او ښځه ترې ډېره یارېده او یو سړی او ښځه ترې اډو یارېده نه وی چې هلکه دا تا څه چل کړی دی تا نه ښځه ډېره یارېږي او ما نه اډو یارېږي نه وی ما ما چې واده وکړو او کور ته رالم، ړومبی شپه مې وه، د واده کوټه کې پیشو وه، چې هغې میو نارې کړه، ما چاړه راواغسته او یو څو چړې مې پیشو وواله، چې ومې واله، ښځې مې چې وکتو چې وه بیړه یې تباه شو، دا خو ډېر ظالم، هغه مې چې ښځه یریدلې ده، نن هم یریږي. د لالا میتو سره چل کړي چې دم بیګاله پیشو بوته دی دا دم بیګاله پیشو بوته دی پولیس والا نه مې تپوس وکړ به دا خزم سمې ووالي کړ وی چې نه راسې ځمکې له به هم ټپ ورکولو ځمکې له هم ویل ټپ ورکولو مال په مونږ خو سم راږدی دا باڼه سونه خدای هم خوار نه که دا مونږ له دا د ټیمانو څیزونه ګرځوي هغه څه ورته وایي دی دی څه شعرونه پیدا کړی د ټیم ځان بچ کوي او مونږ وهي نو مال دا خزم سمې وه لناس ځمکې لم ټپ ورکول نو دوی ته به هدایات شوي که نه چې دا صنف نازک دی چې ډېر یې ونه وهئ په اخبار کې مې فوټو لیدو نو یوه داسې پوره دغه غوندې ده مخکې چې روانه دا به هم د چا دله ښځه یي که دا به هم د چا لور وي دا به هم د چا خور وي لعنت پدا سے ملک لعنت پدا سے ملک لعنت پدا سے ملک چد کم ملک حیا غیرت دائی سری ٹول تباہ شو غرق شو سیلاب پہ آ گئے چې زمونږ ښځې سرکو ته راووتې او بیا ملایت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړل زه به د سړي زوی نه پاکستان کې سړي لا شته دا یو څو لچرې کوچرې زه ټیک کولی شم که پولیس او حکومت کې غیرت نه وي قسم ته خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړم که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره وواله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړ نو دا ګیره به زه په مخ نه ګرځم موت کا موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی ہر حال میں د پلیتی په ووټ زه ممبر کیږم نه زما دغه پلار دې په قبر کې بیړه تبا شي چې د کنجرې په ووټ به زه ممبر کیږم دا ممبران چې دا نن ته بڼکې وواته او په شرمونو شرمېده دا په پلیت ووټ ممبران شوي زه به په پاکو ارادو د دوی پلار جوړېږم په پاکو ارادو جمعیت العلماء اسلام به په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلوي او ان شاء الله دا خزه به د کورونو نه مانه بار نه راځي وی اوس پیشوګانی مو هغه پیشو وجل د ړومبای شپې کار دی د باګړو دلت ما په ړومبای شپه پیژندلې تما په ړومبای شپه نو مونږه په ړومبی شپه پېژندلي يي ځکه رانه سرکو ته راووتي. ښځې سره سړی ونيسه او دې کچرو له بوځه څه چل ول نه جيتا وکيل به جيتا په لاره تېرېدو زنانه وه چېرته اواز هسې اخوا دېخوا نور نور د نه نه جيتا داسې ده خا خا زدا لارډ میکال اجازت کړي په ضمانت په پرې دی نور د کم ملک چې داسې دوس قانوني قضې سره سړې ونیسا خزې سره سړې ونیسا او د میدان ته راوباسم کننګم پارک د چرازی تماشا وکړي ته وګوره چې مان بیا څوک زنا وکړي شرابي نسم او کننګم پارک ته پاس خېجوم پرتوک ته وباسم او خلکو ته وایم چې وګورئ دې ډاکخانې ته او بیا جلاد ته وایم چې وی وا په دا دبر باندې او اتیا درې په دا ډاکخانه لګاو کوم که تاسو زمانه شراب وسکل زما په مخ تو کوي مجال دی خزو ته اعلان کو چې کراوته نو پوزه در نه پرې کوم او په اخبار کې فوټو هسې ورکوم د یو پوس پرې کړې ښځې چې دا د یوې نه مې پرې کړه که دوی ما نه راوت اوس خو پوهېږي چې د اجړاګانو راج دی هغه یو څلور پنځه اجړاګانو خپلو کې وې دا ټول خلک غلي کوي دا مونږ څه بلا والي یو راځي چې مونږ هم غلا وکړو په لاره کې ناس دي څلور په جوارو کې پټ ناس دي او یو اجرا چې دی اوس په لاره کې ولاړ نو یو خروالا پرې راغلی دی نو دا اجرا ورته وایي چې کولال ماما هغه لا ویل مونږ غلی یو لار شو کوو هغه چې ورته داسې کتلي دي که نه نو دا او چې وای دا خو اجرا دی اوس که تاسو خیال وکړئ که نه پخوا به دا اوس تولیې خرڅېږي دومره دومره شته کنه هلکانی ګرځي را دا به پخوا خزو دا دا چل کو اوس د هلکانو لاس کې نیولې نو څه چل کې دا هو چې په لار روان یو دا څه لګوندې کوکړې وګوري کنه او تړاک شي د دې غوږ دا تیس کوي چې دا زی څنګه په لار سم سم چې دا غوږ درې ورځې سوځي د دې معنی بیا کوک کینلار شي نظام پکار دی سترګه یې نه سوځي. شرابي که شراب څکي سترګه یې نه سوځي. غل که غلا کوي سترګه یې نه سوځي. زناکار که زنا کوي سترګه یې نه سوځي. جوارګر که جواري کوي سترګه یې نه سوځي. رشوت خور که رشوت علي سترګه یې نه سوځي. ځکه تپوس والا څوک نشته. چې مېړه رسخت کړي دا کوم طرف ته رسخت شي. د اختر په شپه باندې تېره جمعه کې قصه خانه جماعت کې مونږ خو په بل بل اخته وو اطلاع رااله وی بجلی مړې شوې په کوچی بازار کې وی خزه الکانو راونی وی نه مال خزه کاله کانو راونی وی خزه را وتیم دغه لدی چې الکان راونی سي کبل تل راونی اسی تاسو خیال وکړئ کنه دا دا دا سپېږمې چې پټې کړي او کله دا ځای داسې داسې کوي او کله دا ځای دا دا راوځي څه له همدغې له راوځي چې چېرته خرای مه که خر را باندې پېښ شي د هغه کنجرې او پلیتې دي سم ښځه بار ګرځي په کوڅو کې یا په بازارونو کې د اختر په شپه باندې ګرځي یا په دکانونو ګرځي شریفې ښځې داسې وي لکه زمونږ د ملک چې دی او چې غږ وکړي پولیس ته به وایي چاله دي د ارامیانو شریفې ښځې وچېړلې دا شریفې ښځې وي شریفې ښځې دې ته وایي نو بیا ټولو ورمنډې کړې چاله په کوچي بازار کې هلکانو ښځې راونیوي اوس خو نور سترګې شي اوس خو وي د خزو بچي دا رورا ټتو نه کوي ماما دا بډاګه خوان بلادای چې در باندې سوریش اوس خو نور یو شرمې دي ورس بیرته به نور شرمېږي تاسو خیال نه قران سره به څه کوئ تاسو د خزه د بچای ولی خلاف مونږ خو د خزه د بچای خلاف نه مونږ هوایو قران سره به څه چل کوي اخر دا قران یا خو یې لرې کړئ دې ملک نه جنازه یې وباسئ ختم یې کړئ چې قصه یې خلاصه شي قرآن سره به څه چل کوئ قرآن څه ویلي دي هر مطلق جاری کیږي په خپل اطلاق باندې وقرنا فی بیوتکنا قطعی آرڈر دے قران سره به څه کوي خزه چې بار روزي قران وای جلباب به پسري جلباب هغه برقه ته وای چې د سر نواله تر خپو پورې یو وخته د کپڑے ټوټه هم ته بار نخ کوي دې سره بس کوي قران هم دغه له ساتلې چې څوک مردار شي او مليان راولي او درې ورځې زیارت او ورپسې ختم وکړي او دوه دوه روپۍ ورکړي دغه علم ساتلی چې دا مردار کونی به بخي یعنی یو ځن طلاق قران ته په ژوند نږدې ناراضي قران ورته د ناول عمره معزز کتابم نخکاری او هغه پلیت مردار شو مال او دولت ورسره ډېر دی او مليان یې او طالبان یې راوسته هله ختم ورپسې وکړي چې خدای پاک یې وبخښي دا بخښلی کي خیر قرآن سره به څه چل کوی او دا ملک خو به خدای نور شرموي دا به نور رسوا کي تانو تم وګوره او لوڼو تم وګوره او میندو تم وګوره دهلک پلار ته مو ګوره او د جینۍ پلار ته د جینۍ پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به تماشې ورسره یې کینی ډولی به نه درکړ وای ته په تڼاکو سټکورې شي تا خدای مرداره کا چې دغه زوی د در پسې بیا کوتک راغستی زه تنګ یم دې ښځو نه زه او رضا کړه یو ناس دی مولا صاحب زوی لمه په ډېری خواره واده کړی او ویواله زه ډېر شکر هم ته په ګډې دی ته په ګډې دی تا د زوی واده چې څنګه کړی نو خو ما ته معلوم دی پلارم ګیره شو کوي زوی مې را نه خزه بوتلو ډېر شکر ډېر شکر تاسو کول د زوی په واده ته په داس پینه ګیره غوېما نه وي ته غوېما نه نن سبا خو آسان چل دا لا سکه کړ ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کو قوالی صوفیانش اوس نه قوالی او ډمه تم ضرورت نشته وی سی آر په 300 روپۍ شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان دي لاړ شه درې سوه روپۍ ورکه کور ته یې راوړه او لس روپۍ ټکټ پرې ولګوه او دا د دنیا لپنګان راوغواړه په درې سوه دې راوړی دی او نهه سوه پرې جوړې که پنځه سوه ستا شوې شپږ سوه درې سوه مالک له ورکړه تاسو خیال را دلته د ګردی غوث نه سي دي نو هغه د دوړ لاسونو کې مرزان نیول دنګي را دنګي خزه راشي وې دلته د ګردی غوث نه سي دي ماشوم می دمول لراوستي چا چرته دي مال ترور د ګردی غوث نه سي خدل تنشته د آدم علی السلام نو سي شته د پیغمبر نه سي قدمه په ماشوم ویا چرته د مال زېما کن ستا په دې ملک پرنګ رنګ د دین نه یو مخول جوړ دمګری دی. دا څومره بدعات او څومره دا تاسو سره جوخت په بو زیارت دی پروسه کال موټر خراب شو ما وی چیرې د زیارت ته ورشه د زیارتونو زخپله زما قبرونه، زیارتونه، مقبرې مې خوښې دي، د دې ژوندو نه مې مړي خوښ ژوندي ورکوه خو چې ورنږدې شي ډېران دی څه بوی به ترې درشي خبره د دې شعر خاموشان کوه په خپله غلي پراته دي چې ته ورشم پکې یو ساعت غلی کېنې تاسو خیال راغی چې زیارت ته ننوتم چې ګورم یو بازار جوړ دی د سرک نواله تر زیارت پورې صاحب د الکان دی او مشټنډیان دی او دا کټی کټی په ناس دی او غوړ کړی او سنگار کړی او خزی دی صاحب دلته راشه او دا واخلا او خوره دلته راشه دا شیخ ته مخ کې روان دی شیخړای ورپسې ده شیخ کوزړای په سر کړی ده شیخړای پسې دکانداران आवाजونه کوي دا دغه پوسټر کړو سره بوس څکه کتنې خو باندې کړم کلم دي کتنې زه درو خو نه اندازه کوي دا د قوم حال کم قوم چې د دین نه دومره لري دین نه دومره لري دی خو وګوره دا علما دي تاسو دینه تپوس کړی دی چې اسلام دا دیرو متعلق څه ویلي دي دا تپوس هم کړی بیا د دغه منجورانو دشمنی به څوک کوي دې ته سوچ وکړئ د معتبرو ښځې په یو رنګ کې تباه دي کلبونه سنیماګانې بلو پرنټونه وی سیارونه او د غریبانو ښځې په بل رنګ کې تباه دي تاسو ته دا خزه نه وای چې ته شیخې خزه د زوی واده دی د خیال بکوا ا بډای درته څوي زه جمعات کې شیخي کوا وای درته کنه زه زما دا یو زوی دی زما پیارمانو نه وباس نا زړه پودړه بیا وګوره د ټولو نه مخکې ډولکي ته کړي دغه زړه ده بیا چې زوی کور ته راشي نو ښځه یې جارو وي نو په مور راکېږي چې دا زما ښځه ما دې دپاره کړې چې طالبه جاروګانې وهي نو زه یې لرې ته واده وکړو او ډېر په ګډې دوه مې ورته وګوره چې دا وختې را لشو کولی نو زه ورته څه چې ډېر شکر یا الله د زوی مټې په بری دا خو در نه وخته شو کولی چې خپو کې دی پړی واچي او پس خپو پورې دی وته ته چې ګډې دی مان دي تپوس کړو وزړې مرداري تا چې ډولکی تا بنګ ریا چولې ما نه دې تپوس کړو جب دی ارنګ جبوتو نه ته خدا یاد آیا اوس درته زه یاد شم ډېرې خلکې ایو خزه وا چې واده شو د میړه پوزه نه و خزه ورته خدای دې ورکه کبه پوزه لای ورکړي هغه ورته دا به پوزه دې راته خدای اوس خکې خو سره ربړ پوزه به ورته لګاو که خیال مو کې د ربړ پوزې هم لګي، ربړ لاسونه لګي، د ربړ پوزې لګي، د ربړ هر شی لګي. هر شی دې دغه کې تپوس وکړي، د صدر کې دا ګوره بازار چې دی دې دوکانونو کې لږ وګرځئ، د ربړونو پوښتنه کوه چې دا ربړ څه دپاره دی. تاسو په شرمونو شرمېږئ، بې حیا او بې غیرتو. ورشئ دې ځای کې وګورئ. تماشا وکړئ لږه. بنین مې اغستو یو دکان کې صوفي غوندې و ما چې دا خسړې یو شي ته ملا سوګر ما مالک کیا من اوس څه شی نو په منبر باندې درته ویلې نشم نشي اوس خو نور ان شاء الله ګوري به نور به د ځان تماشي تاسو دا زړه زړه یې کدی زړو خزو درته نه وی چې زورک شا طلاقی طلاق میکړي ما په دې مخ متیازي وکړه زړې زړې به تاسو طلاق طلاقي اوس هم ښځې چې په اسمبلۍ کې چې کومې ښځې تللي دي هغوی وایي د ښځو حقوق لا نه دي پوره خو سریان هم چا پاتې څه دي بیړه یې غر کړ تاسو مغنی یې چې بر امام صاحب تلار شي او جواری وګټي نو شاه لطیف بری او چې جواری بیلې او راشي وي چې دفع کرت زیارت دینګا انجه کې دې توتا دبایا تاسو سدینی مان تاسو جلګه داسې مولا پسې مونږ آو جی یو سړی ماته وی چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تله مالنا کشمیر ته تله ته مالنیم تله و ته څنګه مولا چې کشمیر ته نه تله مال خو نیم تله مال ته تله وینا زم نه امتله نو مال د بغیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وینا مال خو چې څنګه یې دغه سیو کنه هغه ورځ د گنج خجر علی زما کور ته وای چې خدای نارنانو تباہ کړي مال کیوں اې مېري نو یې بي دیک کوټو ته داسې ګوري چې پکې ټلویزیون شته که نشته ټلویزیون ټلویزیون نن د هغه چا په کورونو کې دی چې په معراج کې امامت یې کوي په خلوتونو کې خلک لاسونه سپوي ان شاء الله دا مې خدای سره وعده ده چې زه ژوندی یم زما کور ته به په دروغ هم ټلویزیون نه راننوځي ټلویزیون د خبرې مستقله سینما ده بایسکوپ دی دی خو وګورئ بیا جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو یو کیسه کېږي لیدلې هم ده چا کره چې ټي وي دی لاس اوچت کوي لاس اوچت کوي چا کره چې نشته لاس اوچت کوي ما ته وګوره یو خبره مېړه ته راغلې ده چې د جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو دا جنکه ورته د چا ناستی په سټیډیم کې د دې د سټ په وختو د درې می تبي ورکیږي چا چې ملیریا یو د چا خزه سټیډیم کې کرکټ ته ناست دی د هغه سټ نه یو ویختاله ټول مرض به پیزي د هغه د ټاک د لګان ما دا پهلوانانو ته ښځې ناست دي نو چې دې پهلوان ته هغه سنډا ته مو ګوري او د خپل میړه ته وګوري دې مګې ته نو دا خزه وای چې و مور او پلارا کور دې وران شي دا سمګی لدی ور کړم سړی خدغه دې وا دغه سه شرمې دلی قوم سره بچکه یا به خزه مان لاری شي کتاب کتوله الا هغه جی دا ته وګوره ماشوم دې سورې پې شوی نو هغه جی کتاب اوهو غیب علم تیرېدو په دې سوره شوی اوس په ایمان د غیب علم سوره کم زید وته پتانا کو سټکوري شیدا خزه پوي کوي وبیخه موزه چې په بوته روان یی شیخ مخکې دی شیخڼه ورپسې ده کوزڼه په سر ده د کوزې په سخنک کې واخه ورکړي دي شیخ صاحب چرته دا کور والا خپو کې باد لګه پبو میا صاحب پبو میا صاحب زیارت هم لیدلې تلی ای ولا د مین روډ نه چه زیارت پورې ځې بازار هم لیدلې الکان پې ناست دي هلته موټر خراب هم ما وې راشه دا زیارت وکړه چې پې ورخورلم که نه الکان پې ناست دي او جینکۍ اوس تېرېږي زیارت ته ځي واخله واخله واخله واخله خورې واخله واخله واخله خورې واخله راشه که نه واخله راشه که نه لکه دا دلې دا کوم بازار دی دا زمون ملک دی د د پاره د خو ګوره مولانا فضل الرحمن صاحب تویم د دې الیاج الیکشن نه دی الیکشن کې بوم دغه خر دی کته به بدلی شي په بل روپ کې براش د جې کې نوم تبدیل شو دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچرای گیټ اشرف روډ د فقیر خان سره خوله کې ناصر خان کیسټ هاوس کې ملاویږي اوس محرم چې راشي نو مونږ ستاسو په دې خیال کې اچولې دي چې محرم راشي وروره د شربتو کا او بار روبا سو په ماشومانو تقسیم کا ځکه چې حسنین تګي شهیدان شي دا مونږ درته ویلي اول مونږ دا لالو اول ما مردار کوي مونږ درته دا په دماغ کې چولی دي چې شربت وکا او بار راو باسه او ډولګې د پیدا کا او جاسنه انتګی شي دا دا د محرم په لسم اورز باندې قبرونو تراشي چې به منګي در سره خدا د کولالانو اوریدلی په غوړه د کولالانو منګي ډیر خرج نوراشي په قبرونو وترور دا سکه دا زړې خزي زمونږ نه دي دا سکه وای ویل بچیا سنن تګي شهیدان شي نو ته د عقل سترګې وخوري د عقل سترګې وخوري اسنن تګي په کربلا کې شهیدان شوي او ته او په پس ورزو کې اچي تږي هغې شهیدان شوي دي اوبه په خپل مړي اچي سر دې در پورې که کاڼی در پورې نښتی دی ای د خدای بنده ده د دې داسې مثال دی لکه زه جومات کې ناست یم د جمعې شپه ده او چا فاتحه راوړي وي او صاحب وریجې دي پکې او چرګ هم دی او مڼه خو رنګ رنګ څیزونه دي که نه او زه یې خورم او ته راشې چې ملا صاحب وږی یم زه ورته یم ها موړ شوې وایي څنګه موړ شوم په خپله خوله دا دا نوړی منډې او ما ته وایي چې موړ شوې موړ شوې تګې ته او ښه جام د اوبو ما وسکلو او درته وایم چې تنده دې ماته شو نو ما ته به ته نه وایې چې په غبر ګړون شو به تا وسکلې او اواز کوې چې تنده ستا ماته شو دا مونږ کړي دي مونږ اول مونږ د ملا په رنګ کې د پیر په رنګ کې د میا په رنګ کې مونږ دا ګن جوړ کړی ټول ګن مونږ کې یو حکیمو چې دا خزه به ولیدې او کور ته براغه نو خزه خو تاسو ګورئ کړ پاکستان خزه سال جوړ کړ هغه ورځ یو وزیر ماته وویل مولانا صاحب وګوره کنه اوس ملک کې دا سرک او دا ترقی وګوره ما ورته خبره اوره سرک د پیرنګیانو وخت کې وی لعنت ته پاغه چای چې څوک به په پاکستان کې بل ترقی منی سیوا د خزو د ترقی نه خزو ترقی کړی دا راشي مازیګر کې په صدر روډ باندې وګورئ هر قسم ګډا او هر قسم غوا او میخه پکې ملاویږي بروای موټر کې ناشتي او خزه په دکاندارانو سره انګته اچي لګیایي اره بلا پکې ملایي راشي صدر روډ باندې وګورئ کوچی بازار کې وګورئ کیسخانه کې وګورئ دا چا کړی دا مونږ کړی مونږ کړی ناکیم بچکور تراغه او د خزو حال به وکته ویل به مور لعنت په خزو امور به ویل بچیا بغیر زمانہ ویل ګوره مور یې مه کوه. ویل بچیه څه یې کې زما په لمن مونځ کی. ویل ښه یو طالب یې ورته مصلحتي که چې زما دا مور وتښتوه. طالب به کور ته تلو راتلو مور ته یې ویل وی چې یاره ما سره نکاح نه تړي بوډۍ هغې ویل زه خو زړه یم، ویلې خیر دی زه زړه په نکاح کوم، ویل ښه ما وتښتوه، بوډای تلی هم نه شوه په پچای کې یې کینولې ده، حکیم ته یې وی چې مور مې دې راضي کړه، ویل ښه په پچای کې دې کینولې خو په پلانۍ لار راشه زه به درته مخې له راځم، لاندې پچای کې بوډای ناسته ده او پې د پاسه یې مالوچې ایښي دي. چاکیم ول راغی طالب سدی وی جی مالوس دی ته کېره دا پچای ا بوډای په د پاس نزور کوي چې پچای کې نه دی بیړه دی غار چې پچای کې خوا مالو چې تلری کې مور زیړ سترګې پکې نیولې ویلې مور نالت په خزو هغه ول بچي اول پما اول پما نو عزیزانو ټول مرداری مونږ جوړه کړی ده. اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وایی. اسلام عشر راټولولو ته نه وایی. اسلام دې ته وایی چې د غل نه لاس غوڅ کا، زناکار سنګسار کا او شرابی په درو ووهه. په دې خبره پوهیږي نن ستا ټول ملک غل دی دکان محفوظ نه دی کور محفوظ نه دی زوی محفوظ نه دی لور محفوظ نه ده خزه محفوظ نه ده ٹھیک شو ټول ملک غل دی پاکستان قانون وګوره قانون قانون څه دی پولیس سړی او خزه زنا کې ونیو سم کړی وړاندې شي پرچه چاک شو اف آی آر چاک شو مجسټریټ ته پیش شو څه چل شوی جی دې زنا کړې دې سړیو دې خزه وې په زور کا پر ازا اجینه پر اټوب کې وې جی پر ازا زور چل دیالک ته بوتلې وې نه جی دې ما بوتلې بیا باس پی وشي د وکیلانو صاحب دا بیلیبل دی بیلیبل یو نان بیلیبل دی او دا بیلیبل نان بیلیبل او بیلیبل دا قابل ضمانت ده فقط زئی د لپاره قانون کې څه سزا نشته نو چې پر ازا څوک زناو کې په پاکستان تعزیرات کې ماته دغه سزا وایي هغه ورځ خزه ما پسې شوی وي اخبار کې مکتلی خزه را پسې ماوي چې حیدر خانم صاحب په اخبار نه کیږي والله کم پریدم والله العظیم چې زما دا جبه په خله کې وی زه به تر هغې په ارام نه کېنم چې تر څو پورې مې د پاکستان ښځو ته سپینې بورکې ور په سر کړي نه دا شرمېدلی قوم د شهیدانو د کربلا نوم په کومه خوله علي نوم ما دویشت کاله په دې صدر کې تېر کړي دي دلته امام هم تاسو ټولو ته پته ده دا نوتیه زما کور کلی دی دا جوخت سي سلويخ کاله د پاکستان شو چې هندوان تللی دي هندوی او سیکړای تللی دي او دا غي دا پرکټای پاتې دي په سلويخ کاله کې زمونږ د خزو سودا ختم نشو هر ورځ دا سودا لذي شاپینګ کوي هر په دې دکانونو وګورئ ګرځي زه کله کله صدر تراشم دلته دغه په سر راځم دا دا جامې چې وینځي په صرف صرف دلته لګ ارزان دي زمون بالا معنی کې کوفه ده اګران دي صرف په سر اعظم نو دوی را رواني داسې به کې پاره بل دکان کې پاره ټول ورځ په دې دکانونو ګرځي او باو پوښتنه به کوي اوس که چا ورته وایي چې رانی تو کې پام بیا به څه چلی ما نه کوټه کې چا تپوس ډیلی کې را نه چا تپوس وکړو وې سال د ستاسو په ملک کې ما زمونږ ملک کې څه حال دی؟ زمونږ ملک کې دا حال دی چې د ورځې کار نه کم سړی اوزګار شي مازیګر چې کور ته لاړ شي نو میخه پرانیزي سرولو له بوزي وی میخه څوک دی مال دا ښځې میخې دي که نه وای په ایمان چې د دفترو نه راشي او کورونو ته راشي آ سنبه ورته تیاره جوړه کړې ناسته یي بیا هغه لوبه یي دړدړه یې لوبه یي هغه ورځ یې ښځې ما پسې شوې ما ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښه سپینې بورکې به در په سروم دلاخې به در اغوندم کوم چې نن نه څلوېښت کاله مخکې د پېښور رواج و، پرتوګ د پاسه به یې دلاخه اچوله چې زما د پرتوګ کپړه هم پردی سړی ونه ګوري. غوږ کېده یو سړی او پردۍ ښځې سیند نه پورې وتې نو ده سره خپله ښځه هم وه. هغه پردۍ ټولې په شا کړې، سیند نه یې پورې ایستې او دې خپلې ته یې ویل چې ته پخپله راځه. دا غریب لمده شو چې په بو کې پروت پردې خزه چې د سین نه پورې وتی کورونو تلاړي او دراغه ما لمدې سره کې نس واخزه ورته خدای دې غر کراله اخره غ لمدې پورې دې شپه شو کزه دې پشاکړې نو لګاو چې خو بوم عزیزانو دا مزاج د قوم داسې پرې دمم نه قسم په خدای چې نه تاسو پرېدم نه د ملک خزي پرېدم نه د ملک جنکه دا ملک دی سیرت النبی جلسه کوي تاسو وګورئ چې لک په خېټه مور شړم بیا کاری دی چې خزه بربنده کی رم بیا کاری دی خزه له چادری ور پسر کی دا ګوګشتو ور سره رواني چا درې کې روان کړي د پښتو ملک دې که سوي بس تا څه کار دی رنده کار دی تاسو وګورئ د دې ملک خزي اکی کوي کرکټ کوي کیمرې ور سره د کرکټ هلکانو ته په کیمرو کې ګوري چې لږ نږدې ځان ته وګوره دا د پاکستان جینکۍ هلو اسلام را روان کوم طرف نه را روان مال زه پوه د پاکستان خزي اسلام نه غواړي دا امبر سرای میخی چی دی دا په دې ملک کې اسلام راوسته نه غواړي ځکه چې دې خلکو کړې بربنډې کم شی چې بربنډه مختشي اب ستا پلارم پټن کی دا تاسو کلو کې چې دا خزو لسپینې بورکی دي صبر وکړي لا په خېټه نه یې مړ شي دا میډیم سکولونه او کالجونه کدا ستاسو زړې زړې ایرانه چادرو کې بار راو نه وته نو مان دا ګیره کلک دا ټلویزیون او دا وی سي ارونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوي لس اته کاله پس به دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه وي دا به ډماني دا جنکای دې ته به بیا پښتنې نه وای دا به بیا ډمي وي ځکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه یې خېده پلار چې دوپړای غږی که بچی ورته ګډ شي نو بچی ملامت دی چې پلار یې دوپړای ماری نو بچی به ولې نه ګډي چې تا په کور کې ورته دمخانه یې خدا زما خزه او زما لونه شپه ورځ د پردو سنداګانو تصویرونه ګوري د پردو سنداګانو ګډېده ګوري د پردو سنډاګانو پهلوانیانې ګوري، د پردو سنډاګانو کرکټونه او بالونه ګوري، ما سره به لور، ته به بیا لور چېرته شیخ له ورکې یا ګړینګل له به ورکې، ستا پلار به ورني اب هغه شی خوښوي چې کوم سنډا یې په ټي وي کې کتلی. تاسو خیال څه دی؟ اوس خو ته وې ما دوکا کې یار استاد جی زوکو دا ماشومان دی پردو کورونو تطلبم ټي وي پس نو مال را شخ خپل ورته ورای دا خدای شر کې مکه پکوړه ته اوس ما دوکا کې ته اوس ما دوکا کې پردي دغه ته تاسو خبره ده دیو جنا پارام کینه اخرتونه نشتا نه جنتونه شته یو لیونی غوندې یو ورځ د ثوابه ما ته راغی ما ته هلته بجلي ګرمولی مالاو ویل په ارام کېنه چغې ډېرې مه وه په ارام کېنه